فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړو او پیریانو انسانانو تو کذبان درو جن کوي یعنی کم یو احسانونو د رب خپل نه انکار کوي تاسو اسمان بوش لیږي فکانت نشیبه د اسمان وردتن کدهان سور ګلاب په شان د سرمن رنگ کړي شوی وردتن ګلاب سور کدهان په شان د سرمن پوسته کې رنگ کړي شوی سور بخنه وشي انسان هیڅ انسان قبله مخکې د دینا ولا جان او نه هیڅ پیره مخکې دوی ته د جنت زنانو ته نه انسان رسیدل نه پیره رسیدل فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان نو د کم یو د نعمتونو د رب خپل تاسو او پیریانو انسانانو دروجن کوي کم یو احسان دی الله تاسو انکار کوي حور مقصورات حوری دی بند ساتلی شوی مقصورات بند ساتلی شوی فل خیام فخیمو یعنی د ملغلرو کې او مخکې کیدون کی ایمان ته په دنیا کې السابقون مخکې داخلي دون کې به جنت ته په آخرت کې اولائک المقربون دغه کسان پورا نږدې کړي شوی دي الله تا فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به سلتن دل دلی دی الټه بم نه کوي دنیا چې شراب اوس کې الټه راځي سړی لا او دارنګ په سر درد دي د جنتیانو په شراب اس کولوبا نه په سر درد راځي نه په پیځه خرابيږي چې الټه وکي استفراق او کانګي او کوي وکي وفاکه حتل او په میوو کې بوي مما يتخيرون دا هغه قسم نه چې دوی خوخوي چې کومه میوه دی خوخی هغه به ورته وي ولحم طیر او په غوخو د مارغانو کې به وي مما یشتهون د هغه قسم نه چې دوی غواړي اشتهای کیږي غواړي د مارغانو غوخه به ورته وي وحور عین او دوی لره به وي حوري خسته سترګو والا دا د سابقینو بیان وشو واصحاب اليمين او خلاص والا خلق ما اصحاب اليمين سلوی شان دې د خلاص والو فی صدرن وی بدوی په بیرو کې